الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سوره نحل دا الله إحساناتا بيان شو د الله د قدرتونو بیان مو شو ورسره د قیامت مسائل بیان قیامت پرون د قیامت په مسائلو باندې ډیر زورو سو وخت به داسې راشي چې هر امت ته به چې راپیش شي نو د هر امت پیغمبر به راشي او په خپل امت باندې به ګویي کوي دا مسئلې بیان شوې نو زما خیال دی چې اوس به ذهن دې ته تیار شوي وي چې د الله حکمونه به ومني نو الله تعالی اوس د شپږو مسلو بیان کوي چې زما بندگانو ذهن بم تیاری دا شپږ مسلې درته کومه بیانوم د دې پابندي وکړي درې مسلې داسې دي چې په هغې کې حکم د کولو دی د کولو چې کوې او درې مسلې داسې دي چې هغه د نه کولو دي درې مسلې کول درې مسلو نه ځان ساتل د دې وجنه علما کرام وی چې په ټول قران مجید کې جامع ترین آیات هغه دا د سورې نحل دی دا زما خیال دی نوی نمبر دغه دی آیات دا جامع ترین آیات دی وی دقه وجه ده چې د پخوا صحابه او د زمانې نه تر ننه پورې دا ټول امامان صاحبان او علما او مفتیان ټول چې د جمعې خطبه وي یا د اخترونو خطبه وي نو په دویمه خطبه کې دوی دی دغه کوي د خطبه ته کتا سو وکیخی ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى دا دا کوي او د جامع ترین نغه ابن کثیر یو لوی تفسیر دی هغه دې د پورې باس کوي چې ډیر لوی جامع ترین آیت دی یو قوم دی د هغې مشر دی اقسم د هغه نامه ده الف کاف سی میم اقسم ابن سیفی هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورسید چې داسې مدغه کې پیغمبر د مکه کې راغلی دی چې زه پیغمبر یم د د قوم مشرانو سره مشوره وکړه چې رونو زه خو د دې پیغمبر ملاقات لزم د قوم مشرانو وته وی حضرت ته مشري او مناسب نری چې تلاړ شي ورته وی خنو داسې چلو کې چې یو دوو خيار کسان ولېږي دوو خيار کسان او لاړ شي تاسو معلوماتو کې خو د هوښیار خلک ني دوی کمې خبرې ډیر مطلب موږ زمیدار خلک خبرې کو سر د یو بل وخوګو مطلب کې سم ني نو دیم ورته وی لاړ شي سوال ته وکي خو ګوري مختصر سوال خو ګدي ګدي خبرې نه څنګه وای دا سوال ته وکي مختصر من انت و ما انت بس دقه تاسو ته وکي لارشه د دې پیغمبر نه معلوماتو کې من انت تاسو کې یعنی په خاندان کې سو کې او ما انت تاسو ستا پروګرام څه دی دا دوه کسه لاړل رسول الله سره ملو شو چې ملو شو نو دا سوال دی کوي چې حضرت من انت تسوکي رسول الله مختصر جواب ورکو انا محمد ابن عبد الله زه حضرت محمد د پلار نوم می عبد الله مختصر وای ما انت تسوی نو پیغمبر سم وته وای زه د الله رسول يم د الله بنده يم او دا دغه وته وی ان الله یامر بالعدل والاحسان دا ټول غونډه آیات وته وی د دوو کسانو بیا رسول الله ته سوال وکړ چې حضرت لګ بیا راته وایا بیا راته ووایه چې زمونږ یاد شي یو روایت کې داسې هم دي چې لږ راته ولیکه نو بار بار یې ورته ووایي د دوی یاد شو دا لاړل واپس خپل سردار ته وایي چې حضرت دغه اول تپوس هم ترې وکړه چې من انت ته څوک خاندان نو هغه مختصر جواب راکړ چې زما نوم حضرت محمد دی د پلار نوم مې عبدالله دی خو چې د خلکو نم تپوس وکړو نو خلکو وی په سوال مکوي الله چې دله په نسب کې کم شرافت ورکړي دی او کم دغه ورکړي دا دونه د بل چا نشته دا دویمه خبره چې ستای سې ستا پروګرام سره نو مونږ ته دا یاد وي نو پوی خلک پویږي وای وای دا پیغمبر دا خو د مکارم الاخلاق وینا کوي د رضایلو نه منع کوي الا قوم راشه دا لوی عزت ته چې څوک د نمخ کې نشي او په حیثیت د قوم ټول ایمان وروړو په حیثیت د قوم ابن کثیر کې بل واقع هم ده یو ځل دا دغه نو ولید ابن مغیره دا متکبر دا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیناس چې کیناست نو رسول الله ورته دا دغه وک دا یاد نه غکو تلاوت کو بی اختیار دا غې د خلی نه وتل والله ان له لحلاوه په خدای قسم چې د دې خو ساجيبه غونې خوګواله دي و ان علیه لتلاوه او د دې د پاسه خو عجیبه خایست اس عجیبه قریب و چې بس د ایمان وروړي وي خو بیا ابو جهل پکې منځ کې لانجې مانجې جوړ کړي نو بیا د ایمان را نه وړو نور د صحابه دي نو ما وی د شپږو خبرو وینا ده د شپږو نه منه ده ان الله یقینا الله یامر اغه امر کوي بالعدل په انصاف عدل برابروالی ته وی خبر برابروالی الله امر کوي په انصاف انساب د چا سره علما وی د خپل ځان او د رب سره انصاف وکا وی ما سوتان مونږ چې وکې نو کېنه زما نفس دا وی او رب می دا وی انصاف وکا چې د چا خبره پکار ده کول پکار دی د ځان خبره کول پکار دی که د رب انصاف وکړه د ځان سره د خپل ځان سره انصاف وکړه داسې اعمال کول پکاري چې الله د ناراضه شي او جنت ته نصیب شي او کنه داسې اعمال کول پکار دي چې الله د باندې غوسه شي او دوزخ دې ځای شي عدل انصاف دسی عدل او انصاف د نورو سره د معامله را لاله عدل او انصاف دا دا دی نو الله امر کوي تاسو ته تا په عدل او بیا ول احسان او په احسان عدل خدای ته وي مدالي برابروالی چا د سره د یو روپې خو کړه تم وسره د یو روپې خو کا خو احسان دی ته وي عدل دی ته وی په خېګړه کې برابر والی او احسان دی ته وی چې په تکالیفو کې او په بدې کې برابر والی نه کې سړی دل یو ټک در کیته وی معاف میکړي چې سړی دل دوه ټکا در کیته وی معاف میکړي نو ول احسان په خېګړه و ایتاء ذی القربى او امر کوي تاسو ته تا په ورکولو د خاوندانو د خپل ولې چې الکه د خپلوانو له که د پلار دی او که د مور ده او که د خور ده او که د اولاد دی دوی له خپل حق ورکوي و ایتاء ذی القربى او په ورکولو د حق چاته ذی القربى خاوندانو د خپل ولې ته رشتہ دارانو ته د خپل حق ورکوي چې د خلکو سره ظلمونه مکوئ یعظکم الله په دې خبرو تاسو ته واس کوي لعلکم تذکرون د دې د پاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ و اوفو بعهد الله او تاسو پوروالی وکړئ په وعده د الله اذا عاهدتم چې کله تاسو وعده کوئ د چا سره الکه چې د چا سره واده کوي نو د الله په واده باندې وفا کوي واده خو مدلی تا د یو سره کړی ده خو دې ته د الله واده وې ځکه چې هلته پکې د الله نامه غشته ده کنه الله ګواه دی چې زما او ستا به سره داسې معاملې و اوفو تاسو پوروالی وکې بیا حد الله په واده د الله اذا عاهدتم کله چې تاسو د چا سره معاهده کوئ ولا تنقضوا الايمان او مماتوي قسمونه اصلي کې داسې دی وعده مماتوي خو په وادو کې خلک قسمونه کوي نو ځکه دی ولا تنقضوا الايمان او مماتوي قسمونه او معاهده وعده بعد توکیدها پس د کلکولو دا غینه وعده مو کې په وعده کې سره قسم مو کې چې والله دا خبره به داسې کوو نو بیا دا وعده ماتوي ما غسره وفا وکي وقد جعلتم الله او حال دا دی چې تاسو ګرځولې دی الله علیکم په خپل ځانونو باندې کفیلا ذمہوار تاسو ویلو کنه الکه الله گواه دی الله ذمہوار دی ان الله یقینا الله یعلم وغ علم دما په هغه خبرو تفعلون چې تاسو کوي مطلب دا د معاهده مکوي ښه د چا سره وعده معاهده مکوي او که کوي نو بیا وفا کوي معاهده مکوي او که کوي نو بیا وفا کوي دا سه مکوي چې دینم نه رئیساریږي د تووی لکه معاهده مکوه او بیا معاهده کې او چې معاهده وکې نو بیا د تویو الکه اوس په وفا وکا نو بیا د غنه کې وفا نه کې د دې یو خکلی مثال خي ولا تکونو مکیږي تاسو کلتی پشان داغه خزه نقدوت چاغي بس پردل غزلها خپل پنسیو من بعد قوت پس د کلکولونه پس د کلکولونه انکاسن پس پردلو سره د مکه مکرمه کې یو مشهور خزه و داسې لږ وهمي غوندې و په خپل بم کې ناسته جنکې بم د ځان سره کینولې دا دغه به راواغشته دا وړې دا د وخانو وړې د ګډو وړې او دا به تارونه به ته جوړول دا داسي دونو نه لرګي وي هغه پورې خلک چې دینو پړې وتړي او دا وړې وته لګ لګ را پریدي او چې داسې دغه کې تارونه جوړي دا ته تاوي دا غ پنسي شو غرمه پورې به لګیا و لګیا و لګیا و د غرمې نه پس به د جنکو ته ویل که دا بیا دغه کې اوس پړی نو یا خوره کې خو کې نه پارام کنه نو دا پنسی ولی جوړی دا دی وړو نه دا تارونه ولی جوړی پارام کې نه او چې بیا پارام نه کې نه خو پریږې دا کنه دا تارونه خو مده سی پری دا سفیده خو به دا تورسی نو هغه نه کې ناستله او نه بیا هغه پنسی پرې خودل دقه سه دا دی تاسو معاهده مکه به چا درته ویلی چې وکې خو چې کوي نو بیا مهرباني وکړئ لږ سر ته خو یې رسوی که نه وفا خو کوئ تتخذون ایمانکم تاسو ګرځوئ خپل قسمونه تتخذون ايمانکم تاسو ګرځوي خپل قسمونه او وعده دخلن دوکا بینکم په منځ تاسو کې یو سړی او بل سره به معاهده وکړه قسمونه به وکړو په خدای قسم چې دا خبره به سره داسې کوو هغه غریب به په ده باندې ادبار و ده به پکې دوکه ورکړه هغه له به یې دیکه ورکړه تاواني به یې کړ په بدۍ به یې واړو نقصاني به یې کړ تتخذون ایمانکم چې تاسو ګرځوي خپل قسمونه دخلن دوکا بینکم په خپلو کې او دا ولې دوکا کوي هلته معاهده وکړي د معاهدې سره فورا معاهده ماته کې دا ولې ان تکون امه د دې وجه نه چې موجود شي یو جماعت یو ډله هي اربع چې هغه زیات ای من امت د دې بل ډلې نه دا معاهده ځکه ماته چې موجود شي یو جماعت یو ډله چې هغه زیات ای د دې بل جماعت نه امیدګونه تاسو معاهده کړې ده د دغه قوم سره مثلا دغه قوم نفری چې ده نو زر کسه دي ستا ورسره معاهده ده دلته بل قوم مخې له راغی چې د هغوی پنځه زره کسان دي نو ته وی لیونی یم چې د زرو والا سره معاهده کوم دوی سره معاهده ورماته کې او هغوی سره دغه وکړي هغه ډیرو سره ان تکونا چې موجود شي امه یو جماعت هي اربع چې هغه زیاتې من امه د دې بل جماعت نه انما یبلوکم الله یقینا امتحان کوي ستاسو الله به په دې سره او قیامت را روان دی ولا یبینن لکم او خامخا ښکاره به کړي الله تاسو ته یوم القیامت پر ورځ د قیامت ما هغه کنتم فيه تختلفون چې تاسو باغی کې اختلاف کو بیا مسله ده ولو شاء الله کشر خوخشوي وي د الله نو الله با د دې ټولو خلکو نه اختیار راغشته وي او په زور به دا ټول مسلمانان کړي وي خو ما وی خوند چرته کوي خوند خدا کوي چې په خپل خوخه باندې راشي د الله کتاب ته کینې په خپل خوخه کلمه وې په خپل خوخه باندې اعمال کې ولو شاء الله کشر خوخه شوی وی د الله لجعلکم الله بغرزول وی تاسو امه واحده ډل یو ولکن یدل من یشاء لیکن الله گمراه کوي هغه څوک چې داغه خوخه وشي چې د چا د ګمراهۍ سره شوقي و يهدي من يشاء او الله هدایت کوي هغه چاته چې د الله خوښه وشي چې د چا شوقي هدایت سره ولتسألن او خامخا پوښتنه به وکړي شي ستاسو نه پرز د قیامت عما کنتم تعملون د هغې نه چې تاسو به کوله بیا مسله ده ولا تتخذوا ايمانكم تاسو مگر زوی خپل قسمونه تاسو مگر زوی د خپل معاهده د خپل وادي او قسمونه دخلن دوکا بینکم پخپلو کې پښتانه نه دي هغه اکثر داسې وکي چې د بدې مدې مسلې پکې جرګه وشي قسمونه پکې وشي خلک په نورو باندې ادبار وکي په ادبار کې ورشي هغه ډز ډز ویلي بدلته والي تتخ ولا تتخذو تاسو منی سی ایمانکم خپل قسمونه او معاهده دخلن دوکا بینکم په منستاسو کې ولی دا عرب ندی دوی چې کامیاب شي او هر قسم خوشحالي پی